علی السلام دا مسله په یو بهادرۍ سره بیان کړی دا دغه متمرد فرعون په مخه باندې او هغه ته ودرېدل له مسله بیان کړله دغه شان ته مسله بیان کا څنګه چې په موسی علی السلام باندې ابتلاګان راغلي مصیبتونه تکلیفونه د فرعون طرف نه پتابم مصیبتونه تکلیفونه راځي دارنګ ابتلا د ساحرانو په دې صورت کې ذکر کړي چې هغه جادوګرو ته وګوره د یو ساعت مسلمانان دي او هغه فرعون ته سوی فق زمان تقاز زو فیصله وکړه چې فیصله کوي انما تقضي في هذه الحياه الدنيا ته فیصله سید د ژوند دنیا کې کولې شي روس بیا ته فیصله مثالي نشي کولې اوس چې څه کوي وکړه دارنګ ابتلا په موسی علی السلام باندې د بنی اسرائیل طرف نه ما مختلف ابتلاګانې راغلي دارنګ ذکر د واقعا د آدم علی السلام هغه منوم ابتلا الله په دې صورت کې ذکر کړي دارنګ امتیازات د دې صورت دي دا صورت ممتاز دی په بیان د تشجیع په تبلیغ سره څنګه چې په دې کې بهادری د پر د تبلیغ ورکړې شوی دا داسې په نورو صورتونو کې نشته دارنګ په دې صورت کې ابتلاګانې ذکر کړي د دوه پیغمبرانو موسی علی السلام او د آدم علی السلام طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى دا طه هم د حروف مقطعات نه دي او دا د پاره د اعجاز د قران عظیم راغله البته بعض خلکو د دې مصداقات راوخلي دي طه او دها د طه معنی تطهیر او د ها معنی هدایت په دې صورت کې تطهیر کیږي د عقیده چې عقیده خپل صفا کا او دارنګي هدایت کی توحید طرف ته لار خي بیا دا طه د دې معنی څه ده نو په عام په عربی کې ابن جریر رحم الله نقل کړی دی چې د قریش په لغت کې او دارنګ په نورو لغاتو کې د طه معنی د یا رجل اے سړیا یا اے بهادر سړیا د طه معنی دا ده او دا غو په اشعار کوم استعمال کړی دي وکم خلق چوي چې طه د نبی صلی الله علیه وسلم نوم دی نو دا د نبی علیہ السلام په نومونو کې نه دی راغلی ځکه توها خپل معنی د یا رجل یا یا بهادر سړیا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى په دې دواړو آیاتونو کې شجاعت بیانې شجاعت ورکي په ترغیب د تبلیغ د قران عظیم کې چې دا قران عظیم بیان کا او په دې کې دا بیانې چې مقصد د قران عظیم سره تذکره ده او نصيحت ده تذکره او نصيحت ده د قران عظیم مقصد مشقت او تکلیف کې خلق چول نه دي نو ځکه وي ما انزلنا عليك القرآن لتشقى نه دې نازل کړي منګه دا قران عظیم پتا باندې له تشقا دې د پاره چې ته تکلیف کې واچول شي چې ته په تکلیف شي دې د پاره نه دې نازل شوی ګوره تشقا یا د مشقت نه دی ایا د شقاوت نه دی نو دې د پر د قران عظیم نه دی نازل شوی چې ته په تکلیف کې شي تا تکلیف کې واچو الا تذکرۃ لمن یخشا مگر دې د پاره نازل شوی دی تذکرتن چې یادات شي هغه چاله را یخشا چې یریږي د الله نه یخشا چې یره کوي الا تذکرتن دا قران عظیم خو نصیحت دی دا خو یاداشت دی یخشا چې پاغه کې خشیت وي اشاره ستا چې دا قران عظیم نصيحت تنسوک اخلي چې پاغه کې خشیت او انابت وي دا الله یې روي پکې نو دا قران عظیم ولا فایده ور کوي که خشیت پکې نه کنه نو په یو غوګوري او په بل غوګیو بس تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى اوس په دې کې بیان د عظمت د قران عظیم او دلیل عقلی دی اولنې په توحید باندې تنزیلا دا تنزیلا دا یا مفعول مطلق دی د فعل محذوفه نزل تنزیلا نازل شوی دی په نازلې دو باندې تنزیلا نازل دل د دې قران عظیم دی ممن خلق الارض د هغه ذات د طرف نه چې پیدا کړی دی اسمانونه پیدا کړی د اسمکه او اسمانونه العلا اوچت تنزیلا تنزیل په اصل کې تعلق دی د خکته او د بره په منځ کې هغه ته لیکي کې تنزیل او تنزیل کې معنا د خکته دراتلو اول لا مهربان بادشاہ رحمان علی العرش استوا په خپل عرش باندې برابر دی استوا علی العرش او فوقیت علی العرش د دې معنی معلومه ده استوا برابرتیا ته ویل کیږي د دې وجه نه امام مالک رحم الله فرمایي چې استوا چې دا دا خو مجهول ده لیکن معنی معلوم ده او د دین سوال کول هغه بدعت ته او ایمان راوړل پس دي فرض دي د دین په سوال نه کوي چې استوا څنګه کړل د دې وجنه استوا د الله تعالی هغه ثابت ده خو کیفیت پور نه بیانای ځکه کیفیت بیانول دا خو بدعت ته کیفیت الله ته معلوم دی ځکه تشبیه د مخلوق سره بینه ورکای د دې وجنه بعضی مولیان دی هغه یو کر خلاص یو الله به کرسی جوړ کړل دا یو تشبیه جوړ کړل د مخلوق سره دا کفر دی تشبیه بنور کوي ځکه ځان د مشبهونه کوي بنا امام ابو حنیفه رحم الله وی په شر شر فقه اکبر کې او دارنګي شر عقیده طحاوی کې هغه وی چې یو سړی وی چې ما ته دا پته نشي چې الله په اسمان کې دی که په ځمکه کې هغه وی دا سړی د په ایمان کې شک دی هغه ورته کافر ویلی ځکه الله ویلی چې استوا علی العرش او عرش پسې دی کې د وو اسمانونو لپاسه دی بره دی نو معلوم دی کنه استوا علی العرش دا رنګ هغه یو وینځ نه نبی علیہ السلام ته پوس کړو چې عین الله هغه په سما ایمان انا ورسول الله نبی علیہ السلام د دې ایمان پوره دی وی عین الله هغه په سما نو الله بره دی او الله په اعتبار د علم سره ارزه کې موجود دی نو استوا برابرتیا کړل له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى اوس د خلق نرستو خلق او تصر خلق د صفت نرستو الله پاک صفت د تصرف راوړي دا ولی دفد یو وهم کوي چا په ذهن کې دا وهم را نشي چې پیدایش خو الله وک خدا تصرف واقداری چرته نور خلق ته حواله کړل نو جواب وک له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما خاص داغه په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی هغه څه چې بزمکو کې دی و ما بینهما هغه چې په مین د دې دواړو کې دی و ما تحت السرا او هغه چې لاندې د لوندو خټو نه دي تحت السرا د لوندو خټو لاندې خټې کوم دي کې دي د ومې ځمکې لاندې اشاره ستا چې الله عالم دی په اسمانونو او په ځمکو او د دې دواړو په منځ کې او د ځمکې لاندې ومې ځمکې لاندې کسي شی دی پاغي الله عالم دی پاغي کې متصرف دی وان تجهر بالقول کتخ کار وینا کوي نو یقینا پوه دی دا الله اسرا په پټو باندې واخفا په ډیرو پټو باندې السر په پټ او اخفا ډیر پټ بعضی مفسرین وایي السر څه ته ویل کیږي چې تی او سړی سر رازداری کوي یو سړی سره پټه خبره کوي هغه تفسیر ویل کیږي اسرار او اخفا دي ته چې پزړه کې یو خبره پټه ده بعض مفسرین وی سر څه ته ویل کیږي چې ستا پړ کې کوم راز پټ دی کنه هغه ته ویل کیږي او اخفا هغه ته وی چې ستا په دې زړه کې لا هغه خیال نه دی راغلی را روان دی اوس باغیوم الله عالم دی له الاسماء الحسنى خاصه غلره دي نمونه خسته خسته له الاسماء الحسنى اسماء الحسنى کوم دي اغه اسماء الحسنى دي چې الله په خپل کتابونو کې نازل کړی دي څومره منزل من الله کتابونه دي کنه باغې کې الله خپل اغه اسماء الحسنى نازل کړی دي خودلی یا انبیاء علیهم السلام الله د پاره خودلی دي غنمونه هغه اسماء حسنا دي الله او حسنا څه ته وایي چې په کمال باندې دلالت کوي په کمال نو دا سې نمونه دي چې هغه د کمال نه ډک نمونه دي له الاسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعل ياتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى اوس د دې زنه تفصیلی واقعا د موسی علی السلام ذکر کړي او واقعا د موسی علی السلام دا مشتمله د پشپګو مقاماتو باندې په دې صورت کې اول مقام تر 24 نمبر آیات پورې دی په دې کې حال د موسی علی السلام ذکر کوي د واپسې د مدین نه مصر ته او سپارل د رسالت دی موسی علی السلام ته د الله تر طرف نه الله وی وهل اتاک حدیث موسی دا وهل اتاک سره مقصد سره تنبیه او هل په معنا د قد دی نو هل اتاک حدیث موسی اي راغلی تا ته بیان د خبر د موسی عليه السلام یا یقینا راغلی تا ته بیان د خبر د موسی عليه السلام اذ را نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا موسی علی السلام را روان شو د مدین نه او په لار کې د شپې بده راتون لار تن روکه شو او بیبي بی هغه بیمار و او سخ یخو موسی علی السلام چې راورسید مخامخ وکتل لار تن روکه شید او وری ولید نو خپل اهل ته وی عیال تاسو کینای زه زما غور ور پس ور بته نه راوړم لار بته نه معلومه کوم اذ را نارن کله چې ولید د موسی علی السلام اور دا ناری ورته په اعتبار د ګومان د موسی علی السلام ویل دي کنه خور نو موسی علی السلام دا خیالو کې چې دا اور دی نو فقال لاهلهم كسو کې دې شي چې راوړم زتا استاد اغینا لتبل بقبس شغله یس کروټه بقبس هغه سکورټی ته وی چې دا سوي نه استوي مخې ته چور بلیږي شاته سره لرګي هغه ته سوي قبس تاسو ته شغله بل راوړم انی انا ربک فخلان علیک انی انا ربک یقینا زستاربم انی انا ربک دا تفصیل د ندا ده او متعین کوي منادي هغه څوک دی الله انی انا ربک یقینا زستا رب یم نو فخلان علیک او باسا سپلای کړای خپلی فخلان علیک دا ورته ولي وي کدا سپلای ګندوي نجاست وسره لګیدلې وي نو لری که څه کدا ضروری لري کول دي او که ګنده نه وي نو ادب دا دی چې سپلای وباسه فخلعنا عليك سپلې خپل وباسه انك بالواد المقدس طوا یقینا ته په لمن د غر کې چې پاکه ده طوا چې نومي طوا دی ته د غر په داسې لمنه کې چې هغه لمنه پاکه ده کوی تور هغه د برکتو ډکه ده خیر او برکات پکې الله چولی دي وانا اخترتك فاستمع لما يوحى وانا اخترتك او ما ته غوړه کړې ګوره انا اخترتك غوړه کړې مې سره پاره منتخب کړې مې د رسالت د پاره او دویم اخترتک د پاره د دې می غوړه کړي چې ته غوږ کړي توجه کی بیا اخترتک کی اشاره ست ده چې غوړه کول او منتخب منتخب کول د پاره د رسالت چې ګوره کوم رسول د رسولان چې تمام مخلوق نه غوړه ولي ځکه دا الله منتخب کړي په دې مخلوق ځکه ورته انا اخترتو خو فاستمع لما یوحا نو غوکی دا غتا چې تا ته وحی کیږي شي تا ته چې کومې خبرې وحی وحی کیږي نو هغه ته غوکی دا په توجه سره واوره دا موږ تم تعلیم دی چې کله قران عظیم ته کینې کنه توجه سره کینه په غور سره واوره انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني انني انا الله یقینا زیم الله لا اله الا انا نشته دې بل څوک لایق دی عبادت الا انا سوا زمانہ ګور پنځه امور دي کې ذکر کړي په دې آیات کې اول انی انا الله کلمه توحید دویم حکم کوي فعبدنی منځو کا د پاره د توحید د الله یا لذکر مانس منځو کا په دې منځ کې الله یاد کا په منځ کې الله یادول او دریم مانس واقم الصلاه لذکر یاد کا منځو کا د پاره د یاد اجزما کله چې تانه منذیر شي حدیث کې راځي کنه من نام عن صلاته او نسیا فلیصلیها اذا ذکر کله چې سړی نه مونږ هیر شو کول یا ودت نه پاتې شو نو مونږ دغه وخت کله چورته یاد شي نو مونږ کو زما د یاداشت پر الله وي ان الساعه اتیه نکادو خفیها لتجزا كل نفس بما تسعى غواړم چې پټو پټو ساتم دا علم د قیامت د مخلوق نه اکادو په معنی څه شي دی اوریدو اوریدو خفیا غواړم چې پټو ساتم دا علم د قیامت د مخلوق نه او کنه دا اخفیها په معنا د سرګندول شي نو لتجزا بد اخفیها سره ولګوي ان الساعه اتیه یقینا قیامت راتون کې دې اکادو فیها نږدې ده چې ښکارا کم دا علم د قیامت د خلقو ته لتجزا دې د پاره د پاره د دې چې بدل ورکو هر یو نستا بما تسعا دا غس چې د عمل کړی وي چې څه عمل د کړی داغه ول سور کم بدلا نو فلا يسدنك وادي نړی تعالی رب عنها د دې وحنا من لا يؤمن بها هغه څوک چې ایمان نه راوړي په دې باندې ګوره دوه قبایح ذکر کړي یو ایمان نه راوړل او دویم وتبع هواه او تابع شو هغه د خپل خواهش نو فتر دا هلاک بشي سدي ستا په خلاص کې اے موسی عليه السلام ستا په لاس کې څه شي دی نو موسی عليه السلام دغه جوابونه کوي اول جواب قال هي عصاي الله دا لخت زما زمام ساده عصای ورته وی چې د پردای نه ده د لخته دا زما ده اتوکئ علیها واهش بها علی غنمی سلور جملې دي سلور خبرې ذکر کړي ګوره ته الله سره موسی علی السلام دا کلام وګدي ټول ول ورکی ولی ځکه محبت ته د الله سره د الله سره مینه د خبرې وګدي همیشه د قانون د کنه د محبوب سره سره کلام وګدي نو اتوکئ علیها واحش بها لا غنمی وس یو فی د خپل ذکر کوي تکیا لا ګوما پری باندې دا ګډي بيزي ګور هر پیغمبر تقریبا ساتل دي دا ول تربيت او تعذيب ورکي پیغمبر لا ځکه بيزي ساتل دا لګران کار دی ځکه بيزه به یو هغه ذکر رواني بل هغه در راغونډول نو دې سره سړی بیا خوخه کیږي اخلاق سره خکیږي برداشت پکې پیدا شي نو تقریبا هر پیغمبر دا ګړي بيزي سرول دي واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى ولي فيها او مال ردي پدې کې فائدې نور ډېری الله دې کې نورم ډېری فائدې دي قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى اوس الله ورته دغه فیدی خو ستا په لاس کې چی کنه دا لخت نو پس ته پکې دغه فیدی خو اوس دا لخت زمکه ته وګرځو چې نور فیدی پکې راشي قال القها يا موسى او ورته الله غرزوا د لخته موسی د اسمکه ته غرزوا نو فالقاها فاذا هي حيه تسعى فالقاها نو وګرځول موسی عليه السلام د لخته فاذا هي حيه نو دغه وخه مار شو تسعى چې منډي وهلي یو دم داغه نه مار جوړ شو ګوره دې کې حیتون ورته وي او دا حیا دا اسم جنس دی د دې اطلاق په وړي کې ماروم کیږي او په غټه باندې هم کیږي دواړه مارانو باندې اطلاق کیږي دیو جن سوره قصد او سوره نمل کې الته ورته ویلو کانها جانن الته ورته جان ویلو چې نری غونې مارو کې دی داسي تا به چې دا غوړ کې غونې مار دی او دارنګي نور سورتونو کې سوره اعراف او سوره شعرا کې ثعبان مبین ورته ویلو اجدها غټ خامر او دلته ورته حیه وي هغه شکړم بنی ته واپس به کوم هغه حالت ګور کوم کار چې د موسی علی السلام په اختیار کې نو دا غي نسبت موسی علی السلام ته وکړه چونکه معجزه د موسی علی السلام په اختیار کې نه و دا غي نسبت هغه ته نه دی کړی موسی علی السلام په اختیار کې سو القها او غرزوا خذها انیسا د لخت غرزول او نیول جوخ کا خپل لاس د خپل ترخ سره جناح ویل کېږي څنګ ته مطلب دا زی او د دې لاندې سي اقترخي کنه او اصل کې ترخ لاندې دې کې زړه دی د ګس طرف ته کته زړه دی نو کله چې پتا ير راشي کنه hebat راشي د الله زقه دې کیدا الله نو مخلق غیر بدرنه هغه غلبې دغه ته اشاره حجت د غلبیت او په دې دویم کې تخرج بيضاء من غیر سوء اشاره نور او رڼا ته چې ستا دا بیان دا به نور او رڼا وي لنوریک من آیاتنا الکبرى د پاره د دې چې خو یو مونږ ته ته د نخل زمونږ لویونه الله وی چې لوی لې نخې در تخپل یو خما اغه لوی نخې سدي انه طغى یقینا د سرکش د سرکش د سرکشي کړي دا د سرکش شوی دی ګور اذهب الى فرعون وی حالان کې موسی علی السلام رسالت خو هغه ټول قوم ته یوازې فرعون ته خونو خو دلته یوازې ولی وی اذهب الى فرعون ځکه فرعون په هر داعی الى الحق باندې پابندی لګول و چې څوک داعی له حق پرې نه ده او دویم خپل قوم منع کړو چې داسې خلکو خبرې به نه اوري نو الله ورته ذکر اذهب الى فرعون فرعون تلاړ شه ځکه هغه سرکشه شي دی خلق هغه حق خبره نه اوري حق پرس نه پریدي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني اوس دې دې کې دعا د موسی علی السلام شپږ دعاګانې د موسی علی السلام په دقه دې دعا کې اوله دعا سره او موسی علی السلام رب اشرح لي اے رب زما پرانځي مال را سینه زما الله زما سینه پرانځي مراد د پرانستو د سینې څه شي څه مراد دی توفیق دی صبر او استقامت دی چې الله ما ته صبر او استقامت راکړي صبر راکړي په مصیبتونو تکلیفونو باندې دارنګي رفع د شکوک او د شبهاتو چې الله زما د زړه نه هغه شکوک او شبهات لري الله زما د زړه نه شکوک او شبهات لري کی واجعل لي وزيرا من يفقه قولي واحلل عقدة من لساني او پران دي غټه غټه د جبي زما د جبي غټه سوا بعض روایتو کې راځي موسی عليه السلام چې کله فرعون غیږ کې واغس نو موسی عليه السلام ولا سپېړه راوچوله بیا څوک د ګیری نه ونیس نو فرعون دا چرته غالک دی نو خزي ورته دا غنه دی دا خو وړي کې دی پس پويږي نو سکورټه او دغه ورته کې خدل د پس سکورټه غټه کړه او په خلی باندې کړه نو جبه وسوځیدا په هغه جبه کې نقطه پیدا شو یا د دینه مراد وحل العقده تم اللسان چې د هیبت او د یری د وجنه بعض وخت به سره خبرې نشي کولې جبه سړی بند شي نو وحل العقده من لساني پران زی غټه د جبي زما يفقه قولي چې پوه شي په وینا زما باندې ګور فقاهت د وینا څه دی چې سړی په سنت باندې پوه شي په اقوالو باندې پوه شي په اقوال او په سنت د نبی صلی الله علیه وسلم باندې پوښي د فقاهت دی يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي او جوړ کړی مال را الله وزيرا من اهلي ملګری د کورنۍ زمانہ الله پاک مال ملګری را کې زما د کورنا هارون اخي هارون عليه السلام رور زما ځکه چې د کور نه معتمد کسي کنه سړی سره وګه پوګه ولاړ نو سړی مضبوطی الله پاک مال هارون علی السلام راکی هارون علی السلام د پاره دعا کړل په دنیا کې چې خواله کړل د رور د رور سره کنه هغه موسی علی السلام چې هارون علی السلام سره خېګړه خواله کړ دې دغه د پاره د نبوت سوال کړ او الله غ دعا قبول کړل نو دی اشدد به ازری کلک کې په د سره ازری ملازمه الله پاک زما د املا په د مضبوطه کې ځکه چې رور در سره کلک ولاړی کنه نو بیا ستا املا مضبوطه ده واشرکه فی امری او برخدار کې الله پاک دې ما سره په کار زما کې الله ما سره شریک کې په کار د نبوت کې اشاره ستا چې اسی مرګرتیا نه د پکار بلکې مراد نه څه دی پیغمبري دا چې الله پاک ما سره دی پیغمبري کې مرګري کې په دې دعوت کې مرګري کې انور سورتونو کې راځي او افصح مني لسانا الله غمانه زیات فصیح دی په جواب کې دغه جبه کې فصاحت دی کای نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا اوس هغه فایده ده نبوت خي الله پاک چې دې ما سره مرګري شي نو موږ بس کو دې د پاره چې تسبیح وایو ستا ډیره الله ستا پاکي وایو تسبیح معنا څه رد شرک کو الله پاک ستا پاکي وایو او نذكرك كثيرا یاد کو تعالی را ډیر ذکر څه ستا بیان د توحید کو الله ستا وحدانیت بیان کو الله پاک موږ دواړه مرګري کی انک كنت بنا بصيرا یقینا الله ته موږ لره لیدونکي موږ لره ویني الله زموږ په حال ته عالمي قال قد اوتيت سؤلك يا موسى اوس الله پاک د موسی عليه السلام دعا قبول کړه هغه دعا قبولتیا څه چې زه هارون عليه السلام پیغمبر ک او یو لار تعالی تعالی قد اوتیتا ګور پسې ذکر کیږي اولنې احسان موسی علی السلام هغه مور ته الله حکم کړو چې دې په صندوق کې بند کو دریاب ته ورځو نو الله یې پاغي کې می بچ کړی بیا قبطی دی وجه نو پاغي کې مم بچ کړی تا سره می ناشنا احسانات وکړو اذا وحینا الی امک ما یوحا کله چې خبر ورکه منګه ستا مور ته ما یوحا هغه چې خبر ورکې دي شي هغه ته دې ګور او حینا دې کې وحینا مراد څه شی الهام دی وحی اصل کې معنی د اشاره او وسوسې ته لیکي و دې کې وحی معنی څه خبر ورکول الهام په ذریعہ سره پزړه کې الله دا خبره واچي ځکه الهام څه ته وي القاء الخير في قلب المؤمن د مؤمن په زړه کې یو خیر خبر اچول هغه ته الهام ویل کی نو الله پاک د موسی عليه السلام د مور په زړه کې دا خبره واچوله نو موسی عليه السلام بیا په صندوق کې بند کړ نو الله وی اذ اوحینا الى امک نو یاخذ وعدو لی وعدو الله او بنی سید لره دشمن زما او دشمن ده ده موسی علی السلام دغه شن فرعون ته ورسید او الته فرعون موسی علی السلام په غیږ کې واغست نو الله وی والقیت علیک محبتا مني او اچول ما پتا باندې محبت د خپل طرف نه موسی علی السلام کې الله یو کشش اچول وړي کېو چې چا به ورته وکتل ورسره مینه به پیدا شو او خاص کر کې د فرعون د خزي هغه چوري دغه په سمه مې نشو نو هغه غي کې واغس ولتصنع على عيني دې د پاره چې ستا پرور وشو شي په حفاظت زما کې علا عین زما د سترګو مخامخ او زما په حفاظت کې استمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفلوا اوس الله غو واقعیت اشاره کوي کله چې د امور یو لګي دریاب ته وغورځو دا صندوق روانو امور وسره من هغه خوري منډي والي وولي وولي هغه فرعون کور ته غواله تل ودا دند غواله لاړه دا صندوق دند لاړ او هغه اوچت کړه صندوق ادا موسی عليه السلام تن را اوچت کړ نو دا خور ور پسې منډي وړي الله یستمشي اختک کله چې روانه واستا خور او موسی عليه السلام له هغه تی ورکوغه دایان ور راغختلې وي نو موسی علی السلام داغو تین راود الله ما په حرام کړي وغه تیر راودل نو الله موسی علی السلام هغه خور ورته وی هل ادلکم علی من یکفلو آیا او خیم تاسو ته هغه څوک او خیم تاسو ته هغه څوک چې د دوی بل د دې الکفا کفالت کی د پرورشو کی د پالنو کی نو فرجانا کایلا امک کای تقر عینها الله وی تما واپس کړ خپل مور ته دې د پاره چې یخې کې هغه سترګې په تا باندې لکه تقر عینها چې یخې کې سترګې هغه خپلې په تا باندې چې ځکه هغه ته نه جدا شي ډېره پریشانه وه نو الله یې تم ورته واپس کړی دی د پاره چې دا غسترګي یخ شي ولا تحزن او ویلې مې ورته چې مخفه کیږه وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا دانګ موسی عليه السلام هغه قبطي وجل یو کنه نو دا هغه فرعونانو په بدله پاتې و ګناه نو کنه صرف غم او پریشانی و نو ځکه ورته غم وي که ګناه وینه ورته به ویل چې ګناه کنه نو فنجیناک من الغم ته موږ بچ کړی داغه غم نه داغه پریشانای نه وفتناک فتونا او ازمیختونه کړیو موږ ازمیختونه راوستیو موږ پتا باندې ډیر ازمیختونه ډیر ازمیختونه مې پتا وکړل ناشنا ناشنا امتحانونه مې درمنه وکړل وقتلت نفسا دغه حالت د ځواني د موسی عليه السلام تر نبوته پورې وفتناک فتونا اشاره ستا قسمه قسم تکلیفونه او مصیبتونه په موږ پتا باندې راوستل دا وړکوانه نه واخله وخت نبوته پوري فلبست سنین فی اهل مدین او ایثار شوی ته سکلونه په مدین والو کې سنین اغلس کلونه دي کوم چې د موسی علی السلام او د شعیب علی السلام په منځ کې معاهده شوی و اغلس کلون ته اشاره په سوره قصص کې هغه ته سیلیو اجل ورته ویلو ايما الاجلين هلته ورته اجل ویلو دلته ورته سنین وی ثم جئت على قدر يا موسى بیا راغلی ته په وخت مقرر باندې اے موسی ثم جئت على قدر بیا راغلی ته په وخت مقرر باندې موسی عليه السلام قدرن مراد بعضی خلک کوئی مراد نه څه شي دي اقل لس کاله د موسی عليه السلام دغه معاهده ده یا د قدر ان مراد څه شي دی هغه صلیخ کاله د هر پیغمبر دی چې صلیخ کاله رسول الله الله نبوت ورکي اکثر پیغمبران له الله صلیخ کاله رسول پیغمبري ورکړل نو قدر ان مراد څه شي دی هغه صلیخ کاله دی ثم جئت على قدر بیا تر راغلی هغه صلیخ کاله رسول موسی چې صالح کال د عمر پوره شو په نبوت فلما بلغ اشده واستناتك لنفسي واستناتك او غره کړې ته ما خپل ځان د پاره واستناتك لنفسي نفس دا د الله په صفاتو کې راتلی شي د الله په صفاتو کې مراد څه چې واستناتو کا د پاره د نبوت او د پاره د رسالت می ته غوړه کړی واستناتو کړی نفسي ګوره مخکې وی وانا اخترتک او دلته یو استناتک یعنی اولی منتخب ک د موسی علی السلام وانا اخترتک اولی منتخب ک نو چې کله په کار باندې لګاو کنه استناع څه ته وایي چې کله سړی په سو په کار باندې لګي په ډیوټي لګي راغی ته استناع وي واستناتو کنو بیا په کار باندې ولګولې کوم کار نبوت په کار باندې مول نبوت ډیوټي ورته حواله شو نو اذهب انت واخوك بیااتی ولا تنیا فی ذکری لاړ شتا ورور ستا بیااتی ګور موسی علی السلام د مدین نه مصر ته ورسید او د شپې شپې خپل کور ته لاړ او ور یو ټکاو وی هارون علی السلام هارون چې جمهور ورته اجازه وی نه مور د الله حکم دی دغه تنه شم راتله خو هارون علی السلام راو باسي هارون علی السلام ته وحی درته شو هغه یو ماته الله وحی وکړ وی راځه هغه ته مقصد پیغمبري ملاو شو ګور په دې کې څو خبرې وخولې دعوت طریقه ته خي کله چې ته بیان کین نو بیان به لهجه به دې نرمي مسله سخت خیر دی خو لهجه به دې نرمي کنزل به نه کوي بعضی زمنګ مرګري هغه چې کله دعوت ورکیا مسله بیانې کنه او په چا منې رد کین دغه نوم باخلی اکه نوم سره اخلي مسله خپل بیان کا قاعده بیان کړه قاعده لاندې هر څوک چې راغی نوم ماخلی نوم ولی اخلی نو هغه بیا د چا نوم واخلی کنه نو هغه خو بخپل په تقریر وکړ خو پریشانی بیا نور مرګور لرسته جوړ کی په نور زینو کې نور مرګری بیا غو ته پریشانی شي یا خلق دغه خلاف شي چې کوم ځای کې مسله بیان مسله بیان کړه تا خو څوک د مری نه نه نسی توحید او سنت بیان کا رد شرک کا کومه مسله چې دغه بیان نمونه د چا ماخلان دی به نمونه اخلي بعضی برا پس کنزل بکی پکې نو کنزل ولې کوي کنزل مکوا الله موسی علیہ السلام ته سوي قولا لینا وینا نرمه لهجه به دې نرمه आवाज خله به دې خوي د مبلغ خله خپ کار ده کګنه ده پکار لعله يتذكر کې دې شي چې نصيحت قبول کی لعله يتذكر تذکر څه ته ویل کیږي چې تو ورته نصيحتو کې دلایل ورته پیش کی نو کې دې شي د دلایل او د نصيحت نه رسو هغه قبول خبره قبول کړه نو دې ته ویل کیږي تذکر او یخشا یا و یریږي او دې دواړو موسی علی السلام او هارون علی السلام اے رب زمنګا یقینا یری ګمنګا یفرط علینا چې زیاتې به وکي دې په منګ باندې او ان یتقا یا بسر کشیو کی دې به افراط کی افراط څه ته ویل کیږي چې تور ته مسله شروع کی کنه غي چپ بس ما بیانوه لکه د اول سر نستاغه بیان روانه وري هغه ته افراط ویل کیږي او طغیان څه ته ویل کیږي چې ستا بیان ووري ټول هغه نرسته انکار وکړي افراط چې د اول نه انکار وکړي ستا بیان وانوري نو ان یفرط علینا الله پاک کدی زمون اول سره دا بیان وانوري نو بیا ایا بیان ووري د بیان نرسته د انکار وکړي سرکشي وکړي یا اننا نخافو موسی علی السلام دغه نه مړ کړو کنه انني یقینا ز د تاسو سره ما اسمع و ارا او رما وینم تاسو اسمع و ارا او رما ډیر خ او رما ډیر وینم تاسو اسمع و ارا یعنی تاسو خبرې او مورم تاسو د مخالف مورم اغه وینم تاسو وینم یریږئ مزه نفعتیاو فقولا ان رسول ربک فارسل معنا بني اسرائيل اوس پنځه خبرې ذکر کړي پس لاړ شي دواړه غتا فقولا نو وای تاسو دواړه غتا ان رسول ربک وای ورته یقینا من استاد استاد ربی او رسولان استاد ربی اول ورته خپل د رسالت پیغام ورکړي اولنې خبره وای چې موږ د الله استاد الله استاد یو الله طرف نه استاد یو تاسو دویم فارسل معنا بنی اسرائیل نو پریک دا زمنګ سره بنی اسرائیل بنی اسرائیل ومن تا زیاتیه ظلمونه وکړه نو فارسل معنا بنی اسرائیل مسله ورته بیان کړه نو مسلې بیان او نرست ورته پریک دا سره بنی اسرائیل دویم درېمه خبره ولا تعذبهم نو تکلیفونه سزاګانې مور کوي بنی اسرائیل ته او سلورم خبره قد جینا کبیایتن یقینا راغلی موږ ته ته بیایتن په نخ سره بیایت من ربک په معجزات سره په نخ سره ستاسو رب طرفنا سرور خبره سره معجزې ده ته موږ پیش کو او پنځمه خبره والسلام علی من اتبع الهدى او د عذاب نه بچ کیدل دي دا غچاله اتبع الهدى چې تابعدار وي د هدایت والسلام علی من اتبع الهدى سلامتیا د پر داغه چا ده یعنی د عذاب نه بچ کیدل داغه چا د پر دي څوک چې د قران او د حدیث تابع شو څوک چې تورات تابع شو نو اغلب بچ کیدل لسنه د عذاب بعضی مفسرین ذکر کړل محدثینو چې د کافر ته سلام داسې دی لکه هرقل ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې خط لګلو چې عذاب پاغه چا باندې وي من کذبا چا چې دروغجن ک حق لره او تولا او مخ واړو د حق نه مخ وګرځاو عذاب په چا راځي چا چې پیغمبر دروغجن ک دا خبره او قول دروغجن ک او تولا او مخ واړو مخ وګرځاو دا غنه قال فمن ربكما يا موسى ګوره موسی علی السلام چې فرعون ته خبره کوي کنه د موسی علی السلام کلام کې ګوره ټول رب رب ذکر کړل چې اول ورته سوې ان رسول ربک ورپسې قد جئناک بیات من ربک دغه شان نور کلام چې سمره موسی علی السلام ذکر رب دا ولی ځکه د فرعون دعوه سوا انا ربکم الاعلى دا دا دعوه وکړ چې زه پرورش کوونکی هم زه رب ما نو موسی علی السلام په هغه من رد کړي چې رب ته نه رب څوک دی هغه زمون الله نو فرعون اولنې تپوس کې مناظره شروع شو موسی علی السلام ته ته چوي رب رب رب نو قال فمن ربكما يا موسی او دې فرعون څوک دې تاسو رب موسی تاسو رب څوک دی زمنګ رب هغه دی چې هر شی پیدا کړی دی ثم هدا بیا ورته د خراس تک طریقه خو دا هر شی الله پیدا کی هر شی هر حیوان هر زند سر نو د خوراک سکاک طریقې ورته خودلې دي ځکه انسان چې پیدا شي کنه نو دې به حیران چې الله څنګه بخورم نو الله یو هداینه النجدین لګ لوی شي نو سلور لاري ورته د خوراک کولاو کی او کله چې مړ شي قیامت پر جنت ته ته لاري به الله کولاو کی د خوراک نو دلته فرعون ته سوی ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه رب زمونږه غدې چې ورکړې دي هر څه ته پیدائش دا کو بارک تاسو سره ایدا زمونږ غنی کونه هغه مشران چې څومره یمړ دي هغه خو الله تر رب نه وي هغه خو دغه عقیده نه وته چې کومه بیانای نو داغو څه حال داغو بارک دې سره ایدا قال علم عند ربي في كتاب لا يضر ربي ولا ينسى موسی عليه السلام ولا جواب ورکړي خو دا ورته نه وایي چې هغه کافر دي دا نه مطلب دا چې دی وایي چې دا کافر وسه چې دا غو دغه شان حال نه هغه کافر موسی علی السلام ورته نه قال علم عند ربي وی موسی علی السلام خبر دی علمها خبر داغو دی عند ربي پني رب زما خبر دی عالم دی پاغو باندې رب زما فی کتابن دې داغو دا خبر په کتاب کې لا ينزل ربي چې نه دی غافل رب زما ولا ينسى او نه یریږي زما الله نه دا خبرې ولا ينسى نه تنه یریږي نه غافل دی او نه تنه یریږي داغو علم خو الله سره دی علمها عند ربي داغو علم خو الله سره دی ما ته داغه پته نشتی داغو علم الله سره چاغه داغو څه عقیده لري څنګه دي الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا اوس دې ته ادخال الهي وي الذي جعل لكم الارض دا الله غزاد ته چې ګرځولې د تاسو د پاره ځمکه مهدن د آرام د ځمکه ګرځول تاسو د پاره د آرام وسلک لكم فيها سبلا او تیاری کړی دي تاسو لپاره پاغي کې لارې الله وی خورای ورعو او سروي انعامکم ساوری خپل ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات ډېری نخری لول النها د پاره د عقل والو نوها جمع د نهیتون یا د نهوتون ده او ویل کېږي هغه سیسته چې سړی په بچ کېږي د بدو کارونو بدو کارونه نه بچي هغه ته ویل کېږي عقل او هدایت نو دې کې نوها معنی څه عقل مندي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى اوس درې صفات د سمکه ذکر کړي الله منها خلقناكم د دې سمکه نه تاسو ما پیدا کړی تاسو پیدایش مې د سمکه نه شروع کړی دی اولنې پیدایش د سند خاورینه وفيها نعيدكم او پدې کې به دوباره تاسو بوز پدې کې به دوباره بوزو تاسو د زمکه دا دوباره تاسو بوزو خخو وپکې ومنها نخرجكم تارة اخرى او د دینه براو باسو تاسو بلزل کله چې سړی مړې خخې کنه نو مسنون طریقه دار چې دایت وسره وي منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى مړې چې کوزي کتل تاسو ته کوز کړل مړې منها خلقناکم وفيها نعيدكم سړی من ناشنا غو حالت یغه وخت سړی چې دا مړې کوزي کنه سړی من ناشنا غو حالت کوم چې کته کوشي هدايت وي ولقد اريناه آياتنا كل كلها فكذب وابى اوس الله وی چې دی موسی عليه السلام لمه غني معجزې ورکړې وي دوه معجزې خدغه معروفي کوم چې دلته ذکر شوي یو معجزه د حیا د مار او بل معجزه ده هغه د پړق د لاس او نور معجزې مخکې تیر شي سوره عرف په غیر کې تیر شي نو الله ولقد اریناو یقینا خودلیو منګه دی فرعون ته آیاتنا نخي زمن آیاتنا معجزې زمنګه کلها ټولی فکذب وات فکذب وابا نو دو دروغجن کړل دغه معجزو لره او ابا انکار وکړ دغه د منلو نه هغه معجزې ورته ټولې پېښ شوې یو یو معجزه ورته پېښ شو لیکن د څو کړه دغه نه انکار وکړ ودا دروغ دا جادو دی نو چې کله فرعون ته د عرش پېښ شو کنه او فرعون دغه نه انکار وکړ پس را بولو تا تا جادو دری پشان فلنأتینک بسحر مثله پس را بولو تا تا جادو دری پشان څنګه چې ته موږ ته جادو پېښ کړي دغه شان جادو به ته موږ راوړو خو فجعل بیننا و بینک موعدا پس مقرر ک په من زمنګ او په منستا کې موعدا مقرر وخت یو وخت مقرر کا لا نخلفه چې خلاف بین کو منګه نحنو منګه ولا انت انت ته به مخالفت نه کوي منګه بمره کو یو موعد کیدا یو نیټه کیدا انت مکانا سوا غزه برابر سوا داسې زی چې من ته متاستم برابر وي برابر زی قال موعدكم يوم الزينه چونکه دا خبره موسی عليه السلام ته حواله کړه کنه چې ته نیټه کېدا او زم ته مقرر کا نو موسی علی السلام ورته قال موعدکم او موسی علی السلام مقرر وخت تاسو یوم الزینا اگر وز د خوشاله تاسو ده یوم الزینا اگر وز د جشن تاسو ده ځکه په کال کې به یو ځل فرعون ته تاج پوشي کېده یو ځای به جوړ ک خلق پر راجم شو په غرض به چټي و نو خلق پر راجم شو داغه په سر به تاج کې خو یا په اغرض به جشن مناوه نو جشن به مناو خلق په ټول راجمه کېدل نو موسی علی السلام مطلب دا چې دا ټول خلق پر شي غزه ته یوم الزینا یا غرض د اختر وان يحشر الناس ضحى او چې راجم کړي شي هغه ته خلق هغه وخت ساخ کې ضحى وخت ساخ ضحى هغه وخت چې نور لک توت شي فتولى فرعون د دې یو مطلب دا دی چې فرعون د دې حق خبرې نه مخ واړو او دوی مطلب دا دی فتولى فرعون دی وګرځي د روان شو د پاره د تیارې چې زه تیاری کوم زه ډیر روان شو نو فجمع کیده فجمع اهل کیده نو درا جمع کړل هغه خپل چل والا هغه کېد والا خلق درا جمع کړل نو ثم اتا بیا راغې دی هغه میدان د مقابله ته ثم اتا هغه میدان د مقابله ته مقابله نه مخکې راغې میدان کتل یا مقابله پر ازمنه قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب جادوګر چې رااله کنه موسی عليه السلام ورپسې لاړ چې تباشو زه پیغمبر ما زه توحید د الله بیانو ما سره معجزې دي تاسو د چا مقابله راغلی الله به تبا کی تاسو نو قال لو موسی دوت موسی عليه السلام د جادوګر ته ویلکم تبا بشی لا تفتروا علی الله کذبا مجړوي په الله باندې دروغ فیسحتکم بعذاب نو بیخ په او باسی تاسو په عذاب سره فیسحتکم بعذاب سحت ویل کیږي ستا بیخ کنه تا چې تاسو بیخ په او باسی فیسحتکم بعذاب عذاب نه مراد عذاب دنیوي او عذاب اخروی دواړه دي وقد خاب من من افترا او یقینا نو می د شو هغه څوک افترا چې جوړ کړل دروغ چې چا دروغ جوړ کړ نو هغه نو می د شو قد خاب او د خاب نه مراد بعضی مفسرین وی عذاب د دنیا دی او بعضی وقد خاب ناکام کېدل په دې مقابله کې وقد خاب من افترا یقینا نا امید شو هغه څوک چې جوړ کړل دروغ یا جادوګر تاسو دروغ جوړ کړی دي دا خو سحر خو ټول دروغ دي ځان نه جوړ شي خبره ده نو خامخ ناکام کیږي نو فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى نو د جادوګرو منځ کې اختلاف راغی ځنو سړی دا خو پیغمبر دی یقیني خبره صحیح کوي ځنو پکې نه نه پیغمبر نه دی د کې اختلاف شو بیا فیصله په دې وکړه جرګه وکړه جدا شو که زه د پیغمبرونو د خاصه موږ باندې فتح کوي نو چې د څنګه وکټل موږ په دې ایمان راوړو او کنه زمنګ شان جادوګرونو دی بخو بیلی نو خبره به ختم شي نو په دې فیصله وکړه فتنازعوا امرهم بینهم نو اختلاف وکړو دوی په بار داغه کې د موسی علی السلام بار کې دوی اختلاف وکړو واسر النجوا او اختلاف وکړو دوی په مینس پل کې واسر النجوا او جرګه وکړه پټه فتنازعوا امرهم بینهم نو اختلاف وکړو دوی په بار داغه کې په مینس پل کې د موسی علی السلام بار کې دوی اختلاف شو دا ان دې خو ضمیر د شان وسره پټ ته انه او هو ضمیر د دې اسم دی او اسم د دې سره دی په بعض لغات کې مرفوع راځي او بعض وی دا ان چې دا ان نافیه ده ان هاذا دا ان نافیه ده او لساحران کې دا لام چې ده کنه دا په معنا د الا ده ان هاذان الا ساحران ندی دا دواړه مگر جادوګر دي دا دواړه خو ان دا معنا څه معنا په معنا مخفف من المثقل ان ان هاذان الا ساحران یقینا دا دواړه خامخا جادوګر دي دا چا وی قالو دا فرعونیان وی فرعونیان راجم شو ګور درې خبرې وکړي یو دا ثابت چې دا جادوګر دی بد خلق ته موسی علی السلام او فرعون دغه ته وي هارون علی السلام ته دویم دا ثابت دی هغه حکومت خپل یری دو جادوګر دی نو تاسو حکومت ختمي نو عام خلق ولوم خلاف کوي عام خلق خو ساده دي نو داغو د عقیده منی اټیک کوي وی ويذهب بطريقتكم المسلمه او رواني ويذهب او لری کوي یاروانه به طریقتکم المسلا اغه لار تاسو چې غوړه ده تاسو دین هغه غوړه دین هغه روانه هغه لري کوي هغه روانه هغه طریقه تاسو د دین چې کوم دین دی کنه هغه د ختمي نو فاجمعوا كيدكم ثم تصفا نو ساغو ته وی فاجمعوا کیدکم نو کلک کای خپل چلول فرعون ورته وی خپل چلول جادو کلک کای فاجمعوا راجمع کای نه کلک کای ثم اتو صفا بیا راشه ما تا صفونه صفونه زګه غ یو مزینه ده کنه نو ټول په صف صف ودرېږي چې موسی علی السلام مخالفت کې ډیر او خخ کار شي وقد افلح اليوم من استعلا او یقینا کامیاب دینن هغه څوک وقد افلح اليوم یقینا کامیاب دینن هغه څوک من استعلا چا چې بری ومند من استعلا چا چې بری ومند ګوره نفس علو خود د فرعون منله او دو موسی علیه موسی علیه السلام او دو موسی علیه السلام مان تلقیا یا تو غرزوای ما او ایمان نکونه ول من القا یا بشو من اول د غرزون کونه میدان ته چلاړل نو جادوګر موسی علیه السلام ادب وکړ امام قرطبي وی تأدب لموسی وذلك سبب ایمانهم دی جادوګرو د موسی علی السلام ادب وکړ نو دا سبب د ایمان دا وګرځید د دې وجنه د اهل علم او د پیغمبرانو د نیکانو خلقو ادب احترام کوي د سپینګیرو د مشران نو ځکه وایي اما ان تلقیا یا تو غرزوا یا به منګل شو اول د غرزون کنه قال بل القوا بلکې موسی عليه السلام بلکې وغرزوي تاسو نو دغه وخت کې هغه رسۍ د دوه او لختې د دوه یخیل الیه په خیال کې راتلی موسی علیه السلام ته من سحرهم د وجه د سحر د دونه نه تسعه چې یقینا دا منډي وي هغه چې څنګه د لختې دا وګرځول کنه په منډو شوي مارانو شانې لړه مان دغه شونه دې جوړ شو نو فاوجز فی نفسی خیفه موسی پس تیر کړه پزړه کې یاره موسی علی السلام موسی علی السلام په ځړه کې ویری یاره راغله یا خود دې مارانو دغې نه ویری یا د دین او یری چې سړی زما د مرګري د دوه عقیده خراب نشي چرته د دوه عقیده خراب نشي په دوه یری ده او بل په دې ویری چې دا معجزه خو زما په اختیار کې نه ده نو اوس خدوان سو غرزول اماران شو او الله ما ته حکم نه راغلی نو بیا به څنګه چلی ځکه دا خدای الله په حکم دی ارڅ نو الله ورته وحی وکړه قل نو یا الله یمن ورته الا تخف مې یریګا انک انت الاعلى یقینا تبرای انک انت الاعلى ته وچتی تبرای ګوره دا یره تبعین ده دا منافی د نبوت سره نه ده یعنی پیغمبر منه به یره تبعین راځي راځي یره څنګه چې لوګ راځي او دا نه ګوره مخکې یو خیل الی په پیغمبرانو باندې هم جادو کیږي خو د هغه دین کې او دې کې فساد نه راځي صرف هغه خیال بدیږي یو خیل الی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې هم د جادو شی رسول سره فلق کې ولا من شر النفاثات في الوقت پای کې ذکر دی امام بخاری 15 دا حدیث راوړی دی چې نه ماران دا نه لړ تیرې دغه لختې بلکې داغه هغه اثر به ختم کی هغه اثر به نه راکړي تلقفو هغه اثر به ختم کی انما صنعوا كيد ساحر یقین هغه چې دوی جوړ کړي هغه چې دوی جوړ کړي چل ول د جادوګر دی کوم شی چې دوی جوړ کړي دا خو چل ول د جادوګر دی ولا يفلح الساحر او نه کامیابیږي ساحرن حیث واته هر ځای چې راشي جادوګر الله ناکام کوي پارځي کی نو فالقي السحرة پس او غورځیدل پس او غورځیدل شو جادوګران سجده کوونکي قالوا آمنا برب هارون و موسی او دو موږ ایمان راوړل پر رب هارون علی السلام او موسی علی السلام ګوره چې کې هارون علی السلام مخې کړل په موسی علی السلام باندې یا خود دې وجنه د فواصل د آیاتونو د وجنه فواصل د آیاتونو نه د آیاتونو اخیری حصه چی حيث اتى موسی دا ټول اخر کې الف الف راغله دغه وجنه یا په دې صورت کې فضیلت د هارون علی السلام ذکر کړي قالوا آمنتم له قبل ان اذن لكم او ورته فرعون دا وست فرعون غرور ته ګوره آیا تاسو ایمان راوړ په دمانه مخکې د اجازه غوښتل استاد دمانه انه لکبیرکم الذی علمکم السحر یقینا دا تاسو مشر دی هغه چې خودلې دی تاسو ته جادو دا خو تاسو هغه جادوګر مشر دی دا تاسو جادو خودلې ځکه خو ته پسې تاسو لاړای او دا تاسو سلاوا چې تاسو به مقابله وکړئ ځان به هراو کړئ دته دا تاسو مشر دی نو تاسو سزا لكم فلوقت عن ايديكم خامخ پر کوم بس تاسو لاسونه ورجلکم مخ په تاسو من خلاف نه دل بدل ليغفر لنا دې د پاره چې بخنو کې مونږ ته خطايانا د ګناونو زمونږه و ما اکرهتنا او آغا چې تا زور کړی دی په مونږ باندې من السحر د جادو کولونه دغه یا د فرعون ته مخکې پته لګېدل و د جادوګرو انکار وکړ نو دی فرعون په هغه منظور چې خامخه به کوي مقابله او یا تا مونږ نه تعلیم د جادو کې زور کړی دی تا د جادو لازم کړی نو په مونږ باندې زور کړل والله خیر و ابقا الله غوره دی په اطاعت کې و ابقا او همیشه دی دغه اطاعت همیشه دی و ابقا همیشه دی انه من یاتی ربه مجرما یقینا هغه څوک یاتی ربه مجرما چې راشي د خپل ته مجرم په داسې حال کې چې مجرمي نو فإن له جهنم یقینا د لپاره به دوزخ لا يموت فيها چې نه بمري پاغي کې ولا يحيى ان بجوان دیوي ته فائدہ من ژوند بینوي ولا یحیا ژوند دی بنی من فائدہ من ژوند بینوي جنات عدن ومن يؤمن ومن يأتيه يوم مؤمنا قد عمل الصالحات هغه څوک چې راشي الله ته ومن يأتيه او څوک چې راشي هغه ته مؤمن قد عمل الصالحات حال دا چې نیک عملونه کړی وي نو فاولائک لهم الدرجات العلى دغه خلق